پیغمبر دی دا اختر ورځ د مونږ تر روان لار کې یو ماشوم نسکور پروت ته او جاری رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړو په کې راوچت چې دا اختر روزي او تا پاکې او نوې او ټاټ پاټ کې جامې اچولي او په دوړو کې سخاو لیت پیت ماشوم پروتي دغه وخت کې به روچت کې پغې کې ورغه او ماشوم یې غېږ کې روچت بچي اولې جاړي و یا رسول الله د اختر ورځ د نه مې مور شته نه مې پلار شته نه چا جامې راغوستي نه چا خوراک راکړی نه چا پیسې مرګري مې ټول لګیا دي خوشحالیږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته نه پیغمبر صحابه او ته وی چې تاسو عیدګاه ته ځئ زه درلما کور ته راغی په منډه بیبي فاطمه او عایشه ته اواز چاله را منډه ای په منډه رااله وې زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوست اله د امام حسین او د حسن جامع راواله یو دی بچی تا واغوند وای قجور او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له په خله کې ورک مخلاص ولوینځل فاطمه لګیا دا ولا مخلاص وینځ عائشه لګیا دا ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړی صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دې نه پس بت نه جاړي ویل جی بالکل بنه جاړ بیا پکې کې روچت کو بار رويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولرا لچ اوس خو دې جړل اوس خان دې ولې دا ورځ در باندې را روانه ده هارون الرشید بادشاہ پخکار وته دی خکار وک او هغه بیا عمل ور سره واخکار پوخ کو خړوې لګیاو یو کارګر هغه او د هارون رشید د مخې نه روټه او تختول هارون رشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرې ده چې وجلې مني زه بادشاہ یم کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخې نه روټه او تختول د چې پاس سور شو وزیران هم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ور پسې ور واوړې ال تسګوري چې یو سره ده لاسونه او خپې شاته تړلې دي په خپل پټکی او صادر او پډاډا پروت دی دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له پخله کې ورک هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار اتلما غلو ونی و ما وی شو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو زیدل تدا سي پرې او څوک په دې لار راضیم نه چې ما پرانی څومره موده وشوه وې درې میاشتې وشوه بادشاہ ورته وی چې درې میاشتې وشوه او ته دلته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړلم ورانه لار دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې او بم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال نو زما عزیزانو سو پورې چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورکړي حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورې د چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الدبا پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوخو کدو سره به ډېر مینا کوله ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندېم چاړو بل شی و نه خورم پیغمبر راوغختو چې الکتا عمل دې الله بندا وی والله کوم نور څه عمل نشته خاصه خدا مې اور دې چې ستا کدو ډېر خوخته ما وی چې والله قبل شی او خرم دیوا دا غشینا چې زما د محبوب خو مودي او شوي کدونه بغیر بل شی نه خور حضور علی السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت شو چې دته د جنت زیره ورکړه تاسو خیال بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وخایا چې پاغه پورا عمل وکړ پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي او یو شی راته ده حضور علی السلام ورته فرمایل چې پنځه وخت مونږ په خپل وخت کوا بس تب جنت تلار شي هغه چې واپس شو وی ویل چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی چې په دې پنځو منځونو کې نه په څه زیات کم او نه ته کم کم زیات معنا نه والله که نفلونه مو کم دغه پنځه منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به ته والله که څه کم کم چې سره روان شو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دا سړی په دې خپل ایمان کې دومره رښتینی دی دی به ګورې ټکی نفل بم نه کوي که نه جي نو که چې چا دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سړی ولیدی نو د سړي ته وګورئ حد دی د عشق حد دی عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس دي پیغمبر تقریر کوي یو باندې چې سړی هغه ته اعرابي وای عربي کې اعرابي ورته وای باندې چی تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیازراو بس داسې مجلس کې لکه تاسو ناس دي داسې پاسې دو لنګ اوچت کو په جماعت کې متیاز صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته واله دلکه دا سره وای د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز را پیغمبر ویل نه خبردار چې څور ته ونه وایي پیغمبر فرمایل خبردار چې څور ته ونه وایي پرې دي چې متیازي وکي منس کې بندم نه کوي چې پوره متیازي تشي متیازي وکړي بیا راغې کېناست علما لیکي چې دا سړی خو یا ناپویاو باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیازې کول منع دي نو د دې وجې وکړي محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا و چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناس ته متیازې ورغلې ډېرې ټینګې ړکې خیال وکړو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان را نه فوت کیږي او که نظم الته متیازې ټینګې راغلي دي راشه دا د جماعت بی ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشته د صحابه د عشق دا عالم د مینې دا عالم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو به وایي چې بس خود خدای احکام منلو قاصد او رهبر نه نه ام معشوق محبوب لکه حضرت صوبان دام صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړي صوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ما خام چې حضور علی السلام راغې صوبان بیا هم جاری ورته الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم صوبان ورته و یا رسول الله په خدای مې دی قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جارم زکه چې په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلم نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناشته اے حبیب زباغ جنت سکم چې چرته تا نوی نما جنت سکو حور او غلمانان او مانای سکو ما مقصود خو ته نو چې تا نه وینم زه به جنت څه کوم الله د خدای غیرت په جوش کې راځي د صوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي صوبانت ته دومره لیوانه وي اوسه بل شوق مې نشته قران راغی من يطع الله والرسول نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفګان لري دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي ابو هريره د امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګیا او پروا نه و پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې مور دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت نشته جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې کې دی کله لوګي اغستې نو دی کسوړه کې لاس منډه نو تازه قجوري بروزي او بیا خورا اکا سوړه ابو بکر ابو هريره به ځان سره ګرځول چې کله به وګه شو لاس به منډلو کجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کا سوړه ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کا سوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کا سوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کسوړه ورسره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغه لګولا کې دی ابو هرره نه کسوړه ورکش چې ورکه شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دی دا شعر وای څه وای وای للناس هم ولي اليوم همانی للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني نن خود خلق یو غم دی او زما دو غم دی و خلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما یو می هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دویم می هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کسوړه رانه او رکا شوا چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمعه بلاس منډه او تازه قجوري راو بس اوړه کم قوم چې په خدای اعتمادي کوم کومران کې چې اسلام وی دا غنه بغلاو شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مدین ته یو گورنل واستول د مدین خلق ورته راوتی چې گورنر را روان د پیدا ورک خلکو ویلا گورنر اوس بسواری وی او خان وی و غیره اتیان وی دی ورک څوک دی حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ دا زه گورنر ته خضر ازده شاهي کور ته منتقل شو هغه وې زه شاهي کور کې بنو سه ګمزه په جمعات کې اوسې د یمن خلکو ویلې چې زه د په جمعات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوم دا خو خکارو د شپې جمعات کې پروت ته او ټول شپه یمن کې غلي شي سار له چې ګوري خلکو وې صاحب بیګا هټول شپغلی شي وی ته نوې گورنل راغی ول خا ویلو دا سی اوس په ولا اسپی ته आवाज کو چې دی خوراش اسپی چې راغی ورته وی چې واوره د ټول یمن سپو ته وایا چې بیګالا د ماسختن مانځنه رستو څوک د کور راووتو ټول سپیته غیر چا پیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي سپی ول ډیره خدا صاحب چې شپشوا د ټول یمن سپی لګیا دی په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپی کې غیر چاپیر شي چې رب نه وهي کې نه خرو دي سار لا گورنل صاحب په چکر والو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولې دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسطه هغه ورځ او د سلمان په گورنلې کې په یمن کې بیا غلا او نشوه ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله وردراله فیصله را سلور کا سناستی مار راغه مار مار پیژنې سب مار راغه استاد عقل څه وکړي چې بای دې دریم سړی چې په د ورو غرزولو خو د په غرزولو دا و چې چلو نو دا دریم به تاوان ور کوي کنه دریم به ور کوي تا او دا باریکه غوندې مسله ده تاسو په دې څه پوهیږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله غوي چې دا دریم سړی به تاوان ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي چې دغه د څه فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړې دا اجتهادي مسله ده خبره د څه نه ده د خوګوره دې سړی باندې چې مار راوخته د په دوه غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبچ شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دا و چې چلو کبچ شو بچ شو نو دام خلاص شو د چې په دوه غرزولو دا و چې چلو خبره په دوه دکې ده کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا درېم به تاوان ور کوي او کفل علی نه چې چلې ډیر سات پسې چې چلې نو دا دریم هم خلاص شو د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې وکړ تاسو خیال راکړئ ابن ابي ليلى ته خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دی هغه زما فیصله رد کړي دالر که زما مخینه نو بادشاہونی وو په جیل کې وای تاسو خیال نه علم داو تقریر کوي یو سړی را پاسې دو وی صاحب زما عقل دا نه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارث په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او اشنایی دا تا سره دوستی او اشنایی بکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا اشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړي چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق هم پړ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې کچ جنت تلاش وکنه و دا ابو جهل متعلق اوم د پیغمبر پړ کې دا دردو چې خدای دې د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کچ جنت تلاړ شي امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټه وکړه چې روټه وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یارې د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته بروټای ترازی خدا زما کور ته روټای تراشه سو وخت برازي امام سے برتل ما خام برازي امام صاحب د ما خام په ځای ماسختن تیر ورغ تکه چې هغه د دریاب ناغه غاړه دی دی غاړه وسه سړی ورته وی چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافی دی وکړه تا خو ما خام ټیم خودلې او رالی ماسخوتن تیر ویلی بچی وا د خلافی مې نه دا کړی خو یو تکلیف پیښ وې څه وې سین غاړې ته چروتم کشته نه و چې زه پکې را سور شوی وې نو اریان دریان ولاړو ما نو پدې کې د سین د غاړې نه یو ونه په سین کې راو غورځیدا پخپلا او بیا پخپلا تختې تختې شو بیا پخپلا په میخونه ټکوالې شو بیا په خپله تې کشتۍ جوړه شوه نو هله پکې زه راسور شم او دلته راغلم ویل ترکان ملکان نه ویل نه نه یقین وکړه چې په خپله ونه هم راوغورځېده او تختې هم په خپله شوه او میخونه هم په خپله پې ټکوالی شو کشته هم تې په خپله جوړه شوه او بیا زه پکې راسور شوم او راغلم ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي دي محمد رسول الله اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات جوړ کړي په داسې دلایلو به کافران مسلمانول دا د امام ابو حنیفه شاه د امام شافعي شان وګوره اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت امام سے وفات شو امام شافعي قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم نو د امام صاحب قبر ته براله دوه رکعات نفل به مې وکړه او زما عقیده دا و چې رفع الیدین به مې کول په منځ کې او د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول ځکه چې د مذهب دانو نو د قبر نه مال حیا راتله نو چې دوه نفل به مې داغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه نو داغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسلې کشف ما ته وکړو مسله به حل دا د امام شافعي شاه اجي محمد عامل دی خدای او بخي په بڑا بیره کې دما غړې دا مونږ بڑا بیری تتلیو تقریر ول راځي تقریر پرې دی بلکار کوي حاجی محمد عامل ورغه ډمه زلاس نه ونی او بچی الک صبر او کزی او غزل وما لاسونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات به زما دا غزل او اورین بیا دې دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دې نه په خدای قسم در تخرم چې دو منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو جره خوشې پاتې شو خلک ټول جمعه تر بلا وا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ده ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنتو نه ورکو د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانان پکار دی یو ټکی غواړم کدی په وس کې وی خو را سره وعده وکا او کدی په وس کې نه نو پارام کې نه جنتونو د پاره زې ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مې نه که خدای را ته ځان خی خو مسلمانې ګم کینی والله کې مسلمان شي اوس امام فخر الدین رازی ړه کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شی خو زما په وس کې نه دی چې زه ستا ته وایم چې دته ځان وخایا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راکا منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خو ده زه خو دې سړی ته بې واده شو ټوله شپه په جړا تیره که د سهار کې ولا خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریږه ما وی ما ورته چې شرمنده یم درته او واده پوره نشوه وراته وی فخر امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دی را سره کړی و په مغه شي خدای خوشحال کړم ځان قران کریم کې د حیا لوی مسله دا ده چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و یا رسول الله یو ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده اوس توبه وباسم معاف بشم څومره ګناه دې کړې ویجی ډېر لویا ده وې د دې زمکه عمره ده ویجی دینم لویا ده د اسمانونو عمره ده وې دین هم لوی ده وې د خدای د رحمت عمر ده وې نه داغه په مخ کې بیا هیڅ شی نه ده وې خبره کاوه وې زما لس زامنو او یو لس ملیونه وي وګرځېدم زامنو لچا لور درا کوله ډېر تلاش مې وکړ خو چا لور نه راکوله نو د ډېرې غصې نه رالمه او لس زامنو ته مې خپل لس لوړه په نکاح کړې یعنی خور مې رور ته په نکاح کړ ا یو لور مې چې پاتې شو نو خزه مې بډای و ا مې ځان ته په نکاح کړ دا ګناه مې کړې ده اوس معافي غواړم ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اے پیغمبره تو وایا دغه سړی ته اسرفو علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی ظلم دې کړی نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطو من رحمت الله دا الله د رحمت نه منه امید کېږي دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منه امید کېږي ولی دا الله شان دا دی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناونه سړی ته معاف کی زکا انه هو الغفور الرحیم زکا بخون کې او رحم کون کې پیغمبر ورته مبارکي ورکړه او ورته وي چې لونه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه ارڅ درته معاف کړ تاسو خیال را الله په قران کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپل بدو خپېمانه شي نو داغه د لپاره مستقل حکم راشي چې پروا مکوا زما کار دادې چې تو ہے خطا کې لیے اور ہم ہے عطا کې لیے تو ہے خطا کې لیے اور ہم ہے عطا کې لیے تب غلطی کې او زبر تمافي کوم زما عزیزان قران کریم کې بل ځای کې راځي انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب یو سړی په غلطای باندې ګناه وکړه ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطای هغه وخت کې نادانی بیوقوفي عقل کار نه یعملون سوء بجهالت پنا پویا یو گناہ وکړه ثم یتوبون من قریب او بیا توبه او بس نو الله فرمای فولائک یتوب الله علیه الله د توبه قبول کړه د دین او چت بل قانون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابان دی وی د ګناو ک بالکل به صفاش پیغمبرو یا طائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې ده چې دا ډو چری کړي نه بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې شي کيومن ولدته امه لکه نن چې د مور پیدا کی تاسو خیال را ارز مې داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې به یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروت دی نو د به جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسه نو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه مې وباسه نو نور څه به نه غواړم وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی د بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړې نه ملګ لري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی ملائکو ته وی لري یو صحیح لګ چې لري یو سی سسات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش دی به بیا خدای ته وایي چې یا الله که دې دروازې سره دې کینو لما نو بیا نور څه نه وای الله ورته وایي زه دروازې سره کینو چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وایي چې یا الله که دې دروازه کې لګ دننه کیناستم نو بیا به غږ نه کوم الله وایي زه دننه کینو ته خو انسان ته وایا داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وی چې یا الله کله دننه لار شم نو ستاره رحمت کې به څه کم راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وي چې الله بنده عرض لوي چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ویم ذا ان رحمتي سبقت علی غضبی زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زده نه لار شه او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله به په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود به نشي جوړ تاسو خیال راغی عزیزانو عرض مې داو چې د الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای چاته چې ګویا کې حدیث په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول لیونی به دمول تعویذونه به خلق تکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهور و چې نعوذ بالله دام لیونه دی دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي نا دمګره د پسې ګرځې د چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم د خدای شانو اتفاقی او رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه چې په مخ ورغه نو ادمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلی دي چې دا لیونه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ادمګر ورته چې ها ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا و چې بیا وې ادمګری عمره وخت کې وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دی ما د لیونی د خلی نه داسې کلمات نه دی اوریدلی دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څو وخت کې ماین شو د چې د چا غلامو هغه وتړلو وی تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ کو ول دې خو ما مخ کوي دې بیا منس کوي داسې مخ نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او رخ به داسې واړولو او نیت بیا وتړل بیا خدای ته پوهیږي چې نور څه نشم کولی خپو کې ولا پړی واچول او د مکی په دا ګرمو شګو راخ کو چې د ملا غوخې په شګو پورې پاتې شو ول توبه او باسي د محمد عربي نه هغه بلار سینه می توبه ده لیکن د محمد رسول الله نه مې د توبه نه خزه دا غالبا ماریا قبطیه نامه ده په پیغمبر مې نشوي دا مېړه راونی و چې توبه و باسه غیر په خدای قسم کا توبه و باسه نيزه راواغسته او په نيزوې په دې شرمګاه کې واله ټولې کلمې ولا زره زره کړې په نېزو باندې هم داغې نه مړم شوه په ځنکدن کې هم چغې والې چې د شان رسول نه مې دې توبه نه وي ښځه وه موسی علیه السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې ما نه به تپوس کې او ډېر وګدو مر راکه ویلې خد د اس په ملا لاس کې ده چې ستا د لاس لاندې څومره ویخته رااله نو د ویخته په سر به یو کالو مر در کوم عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لار شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویخته راځي لکونه ویخته چې یو سړی او هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي اراده وکړه چې توبه وباسم خو چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغلې دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه او باسم ا شیخ ته بنډه کړی دا ورته ظالم ستا توبه کم ځای کې قبلی ورکشه مخنه می پناشه د سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سلیکه آشیخ نیم دا سټو والو مړې کو پلار روان دی نو بیا اوس سره کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلم کو ساحل الله ورته په مخ راغلی دي نیکان او بزرگان اغي ته اسلام علیک والیک کړه دیو دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې اوسو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباس هغه ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دا غډیر وسی دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول ولی هغه مخامخ د نیکانو کلی دی دې ته ورشه او پاک خلق پکې اوسېږي او هلته به توبه وباسي او خدای به یې قبوله کړي چې دی روان شو لاره کې وله مرګ راغی او سات یې قبض شو سا چې تې وطن و ده دا سینه د هغه نیکانو د کلي طرف ته کړه چې خدایه ته پې پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساتې وته د رحمت او د غضب ملایکې ولا رالې د غضب ملایکو وی چې روح وړو سي جین تا سل قتل کړي د رحمت ملایکو وی د اراده د توبې کړي وا مونږه روح علیین ته وړو د دواړه قسمه ملایکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوي دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځایم لار ناب کوي او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځایم لار ناب کوي که د نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دی یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دی یوسي ملایکو ناب شروع کو او الله دغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله رانیز دې کړو ورته چې رانیز دې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د نیک رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح یغي واغستو علیین ته و خالی په اراده د توبه بس لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره وي حدیث کې راځي یو سړی و چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما وسوځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چې خخ نه کوي زامن ورته ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دینو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ور تخیم به څه چې ځان په خلاص کم د دې وجه نه چې اړو خدای ته پیش نشم اچ مرشو زامن یو سوزولو او ایره په هوا کې باج کړنو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابعیا جوړولې نشي جوړې کا او ځان ته پیش ک چې دا وصیت ته ولې کړو د سوزولو ول خدای ته مې لیدنه چې درته پیش ک مو ځان خلاص کم الله ورته ز چې ته مانه دومره یری دې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي پزړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخله سړې موسی علی السلام خدای پاک ته وې چې دا خپل انصاف ته ما توخایا چې ته څنګه انصاف کې و انصاف زما ګوره وې چاو و ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه چې نه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته یو سړی راغې په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کلیو هغه اسلام ورکړي چراغ او بیس کله هغه اسوالا واپس راغې ابو ډا ته وی چې دلته معنا بټوا پرې وته هغه بچا زه خبرم نه مو بوس کلو ترانه ویل پنځه منټ هم نه کیږي بل سو کډو راغله نه ده ام تا غسته هغه مان دا غسته د اسوالا سره تورا و سره ته غوسکو بوډا یې مړ کو موسی علیہ السلام اریان دی چې یا الله غستا انصاف دا دی بټو ما شوم تختول او مړ دی کی بوډا کو ویلې موسی زما دا انصاف دی سپوي شوي وی یا الله نه پوهېږم بټو ماشوم مړې و مړ دی په بوډا کو ورته له موسی غوږ کېدا دا بټوا کې چې څومره پیسې وي د اس والا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اسوالا په منکر شو نه ورکول نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو وی یا الله دا خو ټیک ده خدا بوډا دې په ولې مړ کړو وی دی بوډا د دی اس والا پلار وجلیو خو دی اس والا ته پته نه وه نو په دی چل می د اس والا د پلار بدل دغه بوډا نه واغست دا زما انصاف دی ذکریا علیہ الصلات والسلام قوم ورپسې او د مخ کې او د یوونه نه پناه وغوښته دا ونه دا دټ چې دا تنه چې دا دا ورته شک شو او د دنه نن نه استو ونه بیا پکې ورغله هغه قوم چې او هغه په دې ونه هره کې هوا او ذکریا علی السلام ته په دې ونه کې د نن خدای پاک وی چې غږ بنک دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنک کدی غږ کو نو غږ نه کو ابراهيم عليه السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی ورته وی غږ بنکه کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو نو بس نامه ختم شي غږ بنه دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزرالا لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچې پیدا شو په غیږ کې راغسته دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر اخرت ته پات نشي سردار کونیل ورته وی چې بچو داسې وکا چې لاړه شد دې ماشوم دو کاله د پيو میاد دی تبوله ته ورکه چې د پيو میاد تیر شي بیا بګورو پیغمبر غرض دا و چې دا لاړ شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچ شي دو کاله پس بیا رااله ماشومې غي کې نیولې دی ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټي په خپل خورې شي ماته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله می خراب نشي پیغمبر وی صحابه او ته جو د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادق ده بوي مسله دا ده چې خزه ਸੰسار کیږي نو تر نامه نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به په کان ولي چې په کې مړ شي کان وشتل شروع شو یو صحابي په دې مخ په کان وشتا هغه یو واي आवाज جناب محمد رسول الله صحابي ته په غوسه شه ورته وی زما د په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ تلاړ نشي نعره تکبیر شان صحابیا دا داسې ایمان به زمونږ شي سردار کونین زمانه ده یو يهودي د هر وخت سردار کونین تکنزل کو پستر ګړون ډېر علاج یو کنه بنا کې چې نه بنا کې د خزه سره چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغسته او خاون تراوړي چې دارو می درته وروړي سلای په کې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دوم دا سړي خزه وي وې دا داغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا او رز کنزل کوي وې خا تا د دشمن د خپو خاورې مال په سترګو کې واچولې چاړه راوغسته وی وسته خو چې وی وسته لاندې نه نورې وش چې آی وسته لاندې نه نورې وش आवाज ورته وشو چا بدبختا تا پکې دا سرانجا چولی کتر قیامت او باسی دا بنورې کیږي د سردار کونین د لور واده چې و ها پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نیم مندن تو تمنه نه بی بی فاطمه واده څنګه شوه ببره شړای و د چیلو د وژغنو جوړه شوی و جناب محمد رسول الله په واجل چې بچي ادا ستاد واده لپټه دا کالی نو د کجورو د پاڼو یو دوه کړای جوړې کړې یوې ورته په یو وکی واچوله بل په بل کې ورته بچی دا ستاد واد زیورا دی او ما زیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح په خپل د حضرت علی سره وتړل په خپل سنت طریقه دا ده چې پلار به د خپل لور نکاح په خپل تړي د بی بی فاطمی نکاح رسول الله په خپل وتړو او جنکه ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوزي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ور کړه جنت له خو باغه کور زی چا د بل د آبادای په تصور کې صحابه کرامو عملی طور دا شیخ ودل عملی طور چې جنت باغ څوک غټي چې د خپل خلینو لړای وباسي او بل لای وباسي پلې خلې نه یو بس دا سلا چا کړ عزیزانو په یو جهاد کې نه کا صدا سے په قطار وهلی پراته دي نه کا وبروړی او به چروړې اړم بلې چې وب ورکړې هغه زما خیر دې دا ما سره چې دې دلای وای چاغله وروړي هغه دې بل لا ورکا چا بل لا وروړي هغه دې بل لا ورکا چې بل لا وروړي دې بل لا چې نه هم ته سړی رسیدو دا رستو ټول مړ شي به وبو یو سړی سره چې په ځن کدن کې د بل خیال نه هغه سره به ایمان څنګه تیری جنت خود دغه خلقو ځای و زما اوستا جنت سره څکا بهتر مسلمان کم یو دی پیغمبر فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه سره دی چې داغه د لاس نه او د جبنه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي چې د چا د جبه او د لاس نه بل چا ته ضرر رسی پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان